زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه بیان کوي قال رسول پاک وی کان رجل او په خوا زمانه کې یو سړی د بن اسرائیلو کې یو یصرفو چې هغه به اسراف کو علی نفسه په خپل ځان په خپل ځان باندې به ظلم کو بدعملی ګناهونه دا به کول فلما حضره الموت کله چې را نږدې شو هغه ته مرګ بس قریب الموت شو نو دی وایي چې ربه اوس به څه کوم زه خو غټ ګناهګار یم تا ته به څنګه درپېښ کېږم قال لبنیه هغه ووی خپلو زامنو ته چې بچو اذا انا متو کله چې زه مړ شم غالبا یا به په دین دی خبر نو یا به د دوی مذهب هم داسې و فاحرقوني ما وسوځوئ فوالله قسم په الله لئن قدر الله علی که چېرې سختي وکړه الله په ما که په ما باندې الله سختي وکړه او ما ته یې معافي ونه کړه لیعذبني خامخا ما ته به عذاب راکي عذابا یو عذاب ما عذبه احد چې الله نی عذاب ورکړی د هغې هیڅ یو کس ته فلما ماته کله چې دا غریب مړ شو فعل به ذالک نو وکړی شو د هغه سره دا کار فامر الله تعالی الارض الله حکم وکړ ځمکې ته فقال وی وی اجمعی راغون کا ما هغه اجزا فی کا فی کې چې پتا کې دي ځمکې را جمع کا هغه اجزا د دې مړي منه د ده نه دا را جمع کا ففعلت دې ځمکې دا کار وکړو فاذا هو قائم پس ناګن هغه ولاړو بیا ژوندی شو الله ته قال الله ورته ووی ما حملکه ته سره اوچت کړې علامه صنعته په هغه کار چې دا تا وکړه دا ځان دې ولې وسوځه او دا هډوکي دې ولې اوړه کړل نو قاله دی ورته وایي چې مخافتو کا ستا یری ربه تا نه یریدم ستا یری زر اوچت کړم په دې یا رب ای زما ربه فغفر له نو بخنه وکړه هغې ته هغه ته دې روایت کې څه راځي مخافتو کا وقال غیره نور راویان دا خو عبدالله ابن محمد دی خو چې نور راویان روایت کوي نو هغه مخافتو که نه وی هغه وی خشیتو که یو معنا د رب ستا یری دا یو حدیثو پاتې شوی ډېر ورځې مخکې اوس راځی خپل سبق له حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن اسامة قال حضرت اسامه وی علامه د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دی وی اشرف النبی صلی الله علیه وسلم سر راخکاره کو پیغمبر علیه السلام اشرف النبی صلی الله علیه وسلم راخکاره شو پیغمبر علیه السلام علا اتم اتم هغه قلا ته وایي چې هغه د غونډۍ د پاسه علا اتم په یو قلا من الاتام د قلاګانو نه د مدینې منورې په غونډو باندې وړې وړې قلاګانې وې لکه د مورچو په شکل په دغې کې پیغمبر علیه السلام وخته او سر یې راښکاره کړو چې سر یې راښکاره کړه دا مدینه منوره لاندې ښکارېده فقال هغوی وفرمیل هل ترون ما آیا تاسو وینې هغه هل ترون ما آیا تاسو وینې هغه ارا چې زی وینم تاسو وینې هغه چې زی وینم حضرت ته څه وینې انی ارا الفتنه زه وینم دا فتنې انی ارا الفتن زه وینم دا فتنې یقعو چې هغه راغورځېږي خلال بیوتکم په هغه منځونو په هغه منځ د کورونو ستاسو کې ستاسو د کور په دا منځ کې دا فتنې راغورځېږي او څنګه مواقع القطر په هغه ځایونو د راغورځېدو د باران څنګه چې باران هر ځای ته رسي د کور منځ ته په معمولي سوري کې ورننوځي دقسې زه دا فتنې وینم چې ستاسو په دا مدینه منوره باندې راغورځېږي انی ارا زه وینم الفتنه فتنې تقعو چې هغه راغورځېږي خلال بیوتکم په منځ د کورونو ستاسو کې مواقع القطر په هغه ځایونو د را غورځېدلو د باران دا هم رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته آینده چې کومې واقع په مدینه کې راتلې د هغې ورته کشف وکړو د هغې ورته ښکاروالی وکړو دا هم علامه ده دی ده چې الله پاک ده ته نبوت ورکړی دی پیغمبر اسلام چې د کومو فتنو د مدینې دغه کړی دی بیان نو دا فتنې بیا چې حضرت عثمان صاحب شهید شو اول دا لویه فتنه وه د دې پسې بیا دا فتنې شروع شوې شروع شوې بیا جنگ جملو هغه وشو د جنگ جمل پسې را روان دی بیا یو بل د حضرت علی د حضرت معاویه د اجتهاد اجتهادي غلط غلطیا وه د هغې وجې نه په سفین علاقه کې ابو ذر ستاسو ویلي یو لوی جنګ شوی دی څه تقریبا د دواړو طرفو نه پکې ساویا زره کسان قتل شوي دي مړه شوي دي دا څه د میاشتې نه دا جنګ زیات حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش دوی دغه دی یو صحابیه لګي د بلې نه بیان کوي او بل صحابیه لګي د بلې نه بیان کوي درې راویان دي صحابیې ښځې او هغه د یو نه اول صحابي چې اصل حدیث بیانوي نو هغه زینب بنت جهش ده د هغې شاګرده بیا ام حبیبه ده دا هم د رسول الله بی بی ده د حضرت ابو سفیان صاحب لور ده او دا چې بیا بیانوي نو حضرت زینب ته بیانوي زینب بنت ابو سل... بنت ابي سلمه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه وخه د سوی پرکټې د ښځې لورې وه نو حضرت زینب بنت جهش وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر دخل علیها هغه راننوته دې کره زینب وی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ما کره راننوته خو فزعا په داسې حال کې چې ګبراو فزعا ګبراو او د ګبراوالي سره یقولو هغوی وی لا اله الا الله یری وخت کې خلک دا وی لا اله الا الله دا وی ویل للعرب هلاکت ته د عربو د پاره ویل للعرب هلاکت ته د پاره د عربو وایي دلته مراد د عربو نه مسلمانان دي خو چونکې دغه وخت کې د عربو نه بغیر نور مسلمانان نو هلاکت ته د عربو دپاره من شر د یو لوی شر نه قد اقتربا چې هغه رانږدې شوی دی یو لوی شر په عربو را روان دی یو لویه فتنه په دې عربو را روانه ده او هغه رانږدې ده تاسو به وایې حضرت څنګه رانږدې ده وایي د هغې علامې ښکاره شوي دي هغه دا دی چې فتح اليوم کولا وکړی شو نن ورځ فتح اليوم کولا وکړی شو نن ورځ من ردم یاجوج و ماجوجه داغه دیوال داغه بند د یاجوج او د ماجوج نه ذوالقرنین چې یاجوج او د ماجوج مخې ته هغه کم دیوال وهلی و هغه د اوسپنې هغه دیوال کې کولاوالی وشو ګوره دغه دیوال دا دغه د علامه د امن ده او چې دې کې سوری وشي نو دا علامه د څه ده د فتنو نو دا فتنې به وی وی وی چې آخر کې به دا دیوال ختم شي او دا ټول یاجوج او ماجوج به پرې راووړي او په دنیا به راخواري شي نو به بیا لویه فتنه یو هغې سره به بیا دوی ختم هم شي نو کولاو کړی شو نن ورځ دا غا دیوال او دا غا بند یجوج او دا ماجوج نه مثل هذه پشان د دی اه مثل هذه دانه سوره پکې وشو دا غټه ګوته او ورسره دا بله ګوته دې نه حلقه جوړ کړه دانه سورې پکې وشو وحلق او رسول پاک حلقه جوړه کړه باصبعه په هغه خپله غټه ګوته وبلتي او په هغې تلیها چې نږدې وه غټې ګوتې سره مسواکه د دې دواړو نه حلقه جوړه کړه دا حدیث څوک بیانوي حضرت زینب بنت جهش فقلت ما ورته ووی یا رسول الله ای د الله رسوله انهلکو ایا موږ به هلاکیږو موږ باندې به عذابونه راځي انهلکو د معلومې صیغه ده ایا موږ به هلاکیږو ځینې خلک وایي دا د مجهولې ده انهلکو ایا موږ به هلاکولی شو وفینا الصالحون او حال دا دی چې په موږ کې نیکان دي ولې د دې نیکانو د خیر او د برکت د وجې نه به الله موږ محفوظ نه ساتي نو قال نعم وی او چې نیکان درکی وي الله به د باندې عذاب نه راولي قال نعم وی او هلاکیږی به اذا کثر الخبث چې کله زیات شي ګناهونه خبث ګندګۍ ته وایي ګندګۍ ته کله چې زیاته شي ګندګي مراد د ګندګۍ نه څه دی خبث ګناهونه فسق فجور فسق او فجور دا دغه شي زیات شي ځینې خلک وایي د خبث نه مراد عام فسق او فجور دی دا ګناهونه په کثرت سره راشي ځنې خلک وایي مراد د خبث نه زنا ده زناګانې ډېرې شي بې حیایي زیاتې شي د خلکو سترګو کې حیا ختم شي ځنې خلک وایي چې مراد د دې ګندګۍ نه څه دی چې فاسقان عزتمن شي او دیندار چې دی هغه غیر عزتمن شي فاسقان فاجران دوی په لوی لوی عهدو باندې او چې کم دیندار دي هغه د هغې نه محروم وي نو دقه وخت کې بیا عذابونه راځي وعن الزهري دا روایت خو د زهري نه دی که نه حدثت حدثتنی هندو بنت الحارث وی ما ته حدیث بیان کړی دی خپل استاد حضرت هند بنت الحارث ان ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې هند وی خزه ده چې زما استاد ام سلمه د رسول الله بیبي بی قالت هغې ووې استيقظ النبي صلی الله علیه وسلم راویښ شو پیغمبر علیه السلام خوب کې خوب یې ولیده ډیر د هیبت خوب نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم راویښ شو فقال وی وی د تعجب د وجنه سبحان الله سبحان الله پاکی ویم الله لا انزل چې نازل شوی من الفتن فتنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله په خوب کې ښکاره کو چې دا د ده په امت باندې چې دا کمې خزانې الله را کولاوی دی ورته ښکاره کړې او د هغه خزانو د وجې نه چې کمې فتنې رالې او کمې غوبلې راللې هغه یې ورته ښکاره کړې د حضرت عمر صاحب زمانه کې تاسو ویلو که نه څنګه خزانې رالې د روم خزانې د فارس خزانې غونډې په کچرو کچرو پوخانو دا راوچلول شي مدینې منورې ته زینو په بیت المال کې بیا د هغې سره چې کومې فتنې وي مال سره فتنې هم راځي جګړې غوبل هم راځي نو وایي ماذا دا څه دي انزل چې نازل شو راښکاره کړی شوی من الخزائن خزانې وماذا او دا څه دي انزل چې نازل شوی د دې خزانو پسې من الفتنې فتنې حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خا دا مخکنی قال نه دی د دې فاعل به د ابي صعصعه وایي ښه دا حدیث بیانوي ابو صعصعه د حضرت ابو سعید خدری نه نوس قال ابو صعصعه ووی چه قال ابو سعید صاحب ویلی ماته ابو صعصعه وی چه ماته حضرت ابو سعید خدری ووی چه یلکه د وزو سره خو د ډیره مینه ده زه وینم تا انی لا اراکا یقینا زه وینم ته تحب الغنمه چې ته محبت کې د ګډو د وزو سره غنم ګډو تم وی او غنم وزو تم وی زه تا وینم چې ته محبت کې د وزو سره وتتخذها او ته دا ساتې وتتخذها او ته ساتې ټیک د مال ساته ښه شی دی خو ګرې دا نه چې ساری غریب غره ته وشړې نو غره کې څه شته تاسو لاړ شئ غره کې څه دي سری ته راوشړې کله د یو نه سبزي تختوه او کله د بل نه سبزي تختوه او کنزل درته کیږي خواران یې چې دی په لاره چې رواني تاسو ګوره د هغه ته غواګانو ته دیکې وهي نه چې مال ساتې ښه شی دی خو خیال یې کوئ وتتخصه او تی ساتی نو فاصلحها ته د دې اصلاح کوه خیال ساته ښه او خاص کر و اصلح رعامها او ته اصلاح کوه د رعام د هغې رعام د دې وزو یا د دې ګډو د دې سونګو نه دا ګړنګ نه بهیږي دغه د وزو یا د دې ګډو د دې ګړنګو ته دغه وایي رعام نو و اصلح او ته اصلاح وکړه رعامها د هغه ګړنګو د هغې نو اصلاح وکړه د ګړنګو د هغې څه مطلب دی کرکه مه کوه ټوټه راواله او دا د خپلو زو یا د خپلو ګړو د سونګې پاکې که دا ټول جراثیم دي چې دغه ځای کې نور هم خرابیږي پاکې که په اوبو یو وینځه یا اصلاح دا مطلب ریاضه د وی موی ولا دغه که ورکه دا بچته زکام والی سچل وی نو اصلح او ته اصلاح وکړه رعامها د ګړنګو د هغې ولې دا وزې ستا ډېرې ولې خوښې دي ابو سعید صاحب وایي دا ډېر ښه شی ولې دی فإني سمعت نبی صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دی د رسول الله نه یقول هغوی به وي داسې د فتنو زمانه به راشي چې خاریه کې به څوک اوسېدی نشي یاتی علی الناس رابشی په خلکو زمانون یو وخت یاتی علی الناس رابشی په خلکو زمانون یو زمانه ابا ټوله د غوبلو د درزونو ورځې وي یکون الغنم فیه چې وي به وزې په دغه زمانه کې خیر و مال المسلم بهترین مال د مسلم بس روره ایمان به محفوظي حیا و عزت به محفوظي یتبعو بها چې دی ګرځوي دا خپلې وزې او بوزي دا خپلې وزې کم ځای ته بوزي شعف الجبال هغه اوچتو غرونو ته د غرونو دا پاس دغه نه دي سرونه سرونو د غرونو ته او قال یا دسې وایي چې سعف الجبال سکو د غرونو ته یو معنا کوي سرونه او د بلې معنا کوي سوکې چې لږ معنا بدلیږي نور یو شی دی دا وزې راغشتې وي او د غره چې کوم لوړ نه لوړه سوکه وي هغې کې ګیا ډېره وي نور وزې ورسي نه نو هغې ته یې بوځي بیا هغې ته بوځي دې بوځي ته هغه سرونو ده د غرونو ته او سکو د غرونو ته دلته شعف الجبال راغی نو شعف خو د غره سر ته وایي پاتې شو صعف الجبال د دې معنی مونږ کو د غره سوکه خو ریاضه د صعف خپله معنی دغه ده د کجورو دا لختې نی د کجورو لختې چې هغه پاڼې پکې وي دغې ته دغه وایي صاف او دا چرته فی مواقع القطر په هغه ځایونو د راورېدو د باران چې ورته پته ولګي چې د پلانی غره په سوکه باران وشو دی هلته وځې بوځي چې ګایابوي چې بیا ورته وایي پلاني ځای کې غره کې باران وشو دی هلته بوځي او دا ولې یفر بدینه دی وړي او تختی خپل دین من الفتن د فتنو نه په دې سمو کې فتنې وي د پوهېږي چې زما دین دلته ایمان مې نه پاتې کیږي اعمال مې درست نه پاتې کیږي نو به دې ځای چېرته کې هم دا وزې وسره دا ګړې وسره چرته د غرونو په سکو کې د خلکو نه لارې هلته ژوند تیروي تاسو وایې که نه چې د خلکو سره ګډ ژوند بهتر دی که د خلکو نه ځان له ژوند تیرول بهتر دی نو تاسو به موقع ته ګورئ که چېرې فایده په دې کې وه چې خلکو سره ګډ ژوند تیری نو ګډ تیره وه چې بیا د ته پته ولګېده چې اوس جون خلکو سره ګډ کې دغه دی د ایمان خطره ده د اعمالو خطره ده بیا ځان له جون تیرول دا دغه دي بهتر دي حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه قال غوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ستکون فتنون زر د موجود بشي فتنې په دې مسلمانانو کې به فتنې دا شرونه او فسادونه دا موجود شي خو چې څومره تې لرې ته به بهترې ښه چې څومره تې نه خبرې دونه به بهترې القاعد فیها ناس سړی به په دغه زمانه د فتنو کې خیرون دا بهتري من القائم د ولاړ نه چې یو سړی د فتنو په زمانه کې ولاړی بل سړی ناستی دا ناس به د ولاړ نه بهتري ځکه چې ناس ته چې څومره ناخبره یي دونه ګورې ولاړ ناخبره نی ځکه ولاړ وینیم اوریم او چې ناست هغه نه ویني او نه اوري نو نا سړی چې هغه ناخبره یو هغه به بهتری په دی کې د ولاړ نه والقائم او ولاړ فیها په دې فتنو کې خیر دا به بهتری من الماشي د ګرځېدونکي نه یو سړی کور دی ولاړ دی د کور مخې ته او بل سړی راغلی دی دې فتنو کې ګرځي دا ګرځېدونکی دی هغه ویني چې هغه ولاړې نه ویني هغه ګرځېدونکی هغه ته معلومات چې هغه بل ته نی نو دا بهتر شو والماشي او دا په کلار تلونکی په دا فتنو کې خیرون دا ښه دی من الساعي د منډې وهونکو نه بس چې څومره تې ما وې لرې او څونه تې ناخبره نو ښه او که ته وایې چې نه مړه راځه چې لږ سیلي وکړو نو روره ځان ته به دې راکاږي من من تشرف لها اشرف یشرف من دې سر راښکاره کول که دا تشریف وایم صحیح ده باب افعال دی او که دا باب تفعل نه والی من تشرفه چا چې سر ورښکاره کو لها هغې ته اوس کور کې برج نه داسې سر راښکاره که حجرې نه د سر راښکاره که داسې بازار ته رالی هغه ځای نه د بولډینګ ته وختې لږ سر دې راښکاره که من تشرفه چا چې سر ورښکاره که لها دې فتنو ته نو یستشرفه دا فتنې به دې ځان ته راکاږي یستشرفه ځان ته به یې راکاږي چې دی یزیدو هغه پکې دا ټکې هم زیاتوي چې په منځونو کې یو منځ دی چې د سړي نه قضا شو نو څه وی من الصلات بعضې د منځ نه صلاتون یو منځ دی په منځ کې یو منځ دی من فاتته چانه چې هغه منځ قضا شو نو هغه ته دونه نقصان ورسېده لکه چې د چا بچی هم تباه شوي وي او د چا مال هم تباه شوي خدای دې نه که حادثه راشي کور دې هم تباه شي بچي دې هم تباه شي مال هر څه لاړ شي څونه تاوان دی فکأنما وتر لکه ته به وی چې هلاک کړی شو اهله بال بچ داغه و ماله یا مال داغه یا دسی وایې فکأنما وتر لکه چې ده هلاک کړی وي اهله اهله به وایې خپل اهل و ماله او خپل مال لاندې لیکي په منځونو کې یو منځ دی چې چا نه هغه قضا شو دونه نقصان ورته ورسېد لکه چې د چا اهل او مال هلاک شوي وي وایي هغه څه دی صلات العصر هغه د دغه دی د مازدیګر لمونځ مازدیګر لمونځ دوستانو ډېر لوی شان لري حدثنا محمد بن قصير قال اخبرنا سفيان بن الاعمشي عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیه السلام وی ستکونو زر دی چې موجود بشي اثاراتونو د الف هم زور وایې د سې هم زور وایې اثارتون یا دا دسې وایې اسرتون د الف پیخ د سې غړندې موجود بشي اثرتون غوروالی غوروالی غوروالی دی ته وی چې په خوشحالی یو سړی ټول ځان ته کوي چاله ورکوي نه روره داسې مشران به راشي داسې حاکمان به راشي چې څومره فیدې وي بس خپل ځان له خپلو بچو له به ورکوي قوم له او د قوم بچو له به نه ورکوي الله دې معافي وکړي چې تاسو د اخبارونه وګورئ د ځینې خلکو سپي نه دي سپي هغه دومره خرچه کوي چې ستاسو غون کور هغه نشي کولی هلکه دا د کم ځای نه کې پلار دې ګټلی دي دغه دې ګټلی دي معمولي کار به یي په هفته کې به دوه ورځې دې دفتر له نه او درې لکه او څلور لکه او دوه لکه روپۍ تنخواه وي او هغه بل چې همیشه ځي د هغه به یا چېرته شل زره یا به پنځلس زره نو موجود به شي اثرتون غوروالی هر سړی به ځان غوره کوي په مفاداتو خپل بچي به غوره کوي و امور او موجود به شي بعضې کارونه تنکرونها چې تاسو به ناشنا ګڼئ چې دا خلک دا څه کوي دا حاکمان به جمع له به نه راځي منځونه به نه کوي قالو صحابه ووی یا رسول الله ای د الله پیغمبره فما تأمرنا ته څه امر کې مونږ ته چې داسې وخت راشي چې حاکمان داسي چې ځانونه غوره کوي چې څومره فیدې وي ځان لې حاصلوي چاله ورکوي نه قوم ته نو ته څنګه څه امر کوې موږ ته نو پیغمبر اسلام وی غوبل مه جوړوي بیا ملک خرابیږي داسې چلو کې چې تؤدون الحق تاسو ورکوی حق الذي هغه علیکم چې کم واجب دی په تاسو دی حاکمانو ته هغه حق ورکوی چې کم حق په تاسو واجب دی مثلا د هغوی خبره منل د هغوی اډر منل هغوی ته غوږ کیښودل دا کوی دا حق دی د هغوی خلاف بغاوت مه کوئ وتسألون الله او سوال کوئ د الله نه الذي د هغې لکم چې ستاسو دی ربه دا زموږ حقونه چې دا خلک خوري ربه ته خپل کرم وکړې او دا حقونه موږ ته راکړي حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبر حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو سامة هلاک بکی خلکو له ریاضه الناس باندې زور دی که نه دی نو دا د یهلکو دپاره مفول کې ښه عام طور فاعل مخکي مفول رست وي خو کله ناکله مفول مخکي او فاعل دغی رست وي هلاک بکی خلکو له څوک دی فاعل کې هذا الحیو دا حی دا قبیله من قریشن د قریشو د قریشو چې کومه دا محله ده که نه او دا قبیله ده دا قبیله به راپاسي او دا خلک به تبه و برباد کړي پیغمبر علیه السلام والسلام ابو هریره ته د دې بیانونه کړي مراد د دې نه بني امیه بني امیه نه دی د ابو سفیان صاحب د حضرت معاویه صاحب چې کومه کورنۍ ده د حضرت معاویه صاحب په دانه د حضرت ابو سفیان او د معاویه چې څومره کورنۍ ده دې ته دغه بني امیه هلاک به کی خلکو له دا قبیله من قریش چې هغه د قریشو ده قالو صحابه ووی فما تامرونه نو ته څه امر کې مونږ ته دغه وخت کې مونږ څوک نو پیغمبر علیه السلام وی څه به وکړې چې چا سره حکومتي نو د حکومت چې خلاف دی وکړو خو ځانونه به خراب کې نور بسی خو دومره ده چې لو ان الناس اعتزلهم که دا لو د شرط لپاره والی هم صحیح ده لو ان الناس کچرې خلک په دغه وخت کې اعتزلهم دی اولګي او دا خلک معزوله کی د حکومت نه نو لاندې لیکي شرط دی دلته پټ پروت دی لکان خیر لهم دا به دوی له ښي چې خلک دغه وخت کې توره وکړي او ورته وایي صاحب موږ د سره بیعت کړی دی خو بیعت نه بیعت یا داسې وایه لو د تمنا دپاره ووایې لو ان الناس کاش چې خلک اعتزلهم دوی معزوله کړی وي دا څه جنګونه وشو ټیک دی چې موږ د حضرت معاویه صاحب خو لوی هستی ده د هغه شان که څو خبرې نشي کولی خو د سفین جنګ چې شوی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه په حق حضرت معاویه صاحب اجتهادي غلطي وه خو چونکې د ټولې علاقې قومونو د حضرت علی بیعت وکړ یو د شام خلکو بیعت ونه د شام خلک یې راواغشتل او سره وجنګېدل پنځه زره کسان دا د حضرت علی وف قتل شو او دا نور کم راځي پنځه پنځه پنځه څلېښت راځي که څه راځي نو چې اویا جوړې دا د د شام دا قتل شو هغه پرېږده د حضرت معاویه صاحب چې لاړ یزید راغی په مدینه منوره باندې حمله وکړه د مدینې کومه بېکرامي وشوه لس زره صحابه او تابعین خواران قیمه قیمه شو د ښځو بېحیایي وشوه ټول لوټ مارو شو ورپسې داسې راځه حضرت زبیر عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چا خلیفه و په خانه کعبه کې پنۍ نیولې وه او دی ورته د مکې په غرونو باندې توپې ولګولې هغه د کاڼو توپې او دی دغه کول دا بیت الله هم ویشته او دا جماعت هم ویشته او حضرت علی سره د مرګرو دغه د حضرت عبدالله بن زبیر دغه شهید که نو هلاک به کی خلکو له دا قبیله چې د قریشو ده نو هغوی وی چې ته موږ ته څه امر کوې نو قال پیغمبر وی چې که موقع وه دا یحیی ابن سعید و دا سعید اموی وی چې دا هم د بني امیه دی چې کنتو مع مروان و ابي هریره زو ناستم سره د مروان او د ابو هریره مروان دام د دا بني امیه د قبیله دی دا د مدینه منورې گورنر و نو زم ناستم مروان صاحب هم ناست دی ابو هریره هم ناست دی فسمعت ابا هریره ما واورېدل د ابو هریره نه یقول هغوی به وي چې سمعت الصادق المصدوق ما اورېدلی دی د هغې هستی نه د هغه پیغمبر نه چې هغه رښتونی هم دی او المصدوق هغه ته رښتیا ویلی شوي هم دي صلی الله علیه وسلم یقول هغوی به وی هلاک امتی هلاکت د امت زما چې دی دا به راځي علا یدې غلمتنو په لاسونو د هلکانو غلمه جمع ده یو ته غلام وی نو عمره تاسو وایې نوجوان هلاکت د امت زما چې دی دا بی په لاسونو د هغه هلکانو من قریشن د قریشو د قریشو نو عمر هلکان بی او هغوی ته به حکومت ملاوي او هغه به زما امت د هغوی د وجې نه به هلاکیږي اوس دا حدیث ابو هریره وی مروان واورید فقال مروان مروان ووی غلمتونه الکان به راځي نوجوانان به راځي او هغوی به داسې کوي یو ځای کې داسې هم راځي چې لعنهم الله مروان وی الله دې په دغه الکانو لعنت وکړي نو قال ابو هریره ابو هریره وی مالکان به او دونه راته رسول پاک ښودلی دی چې که ان شئتا که ستا خوښه وي ګورنر صاحب یا داسې ووایه ان شئتو که مې خوښه وي و بیانو مې ځکه نه چې دې حکومت سره څوک پنجوالي شي خو که زما خوښه وي ان اسمیهم چې زه د هغوی نامې واخلم نو اغشتی شم هغه څوک دی بنی فلان و بنی فلان بیا کنایه کوي بنی فلان او بنی فلان د پلانی زامن او د پلانی زامن دا به ټول یم دغه یزید او د هغه کومه ډله چې وه دقت مراد ده دا هم پیشمګویي ده دا هم یو معجزه ده د رسول الله صلی وسلم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحزرمي قال حدثنا ابو ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليمان يقول حضرت ابو ادريس خولاني وي انه سمع حذيفه بن اليمان د واوریدل د حضرت حذیفه نه حذیفه لوی شان والا صحابي دی دته خلک وی رازدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې پیغمبر اسلام دراز نورو ته نه دی کړی لکه د هغې بیانول ضرور نو خو حضرت حذیفه ته یې کړي دي یقول هغه وایي چې کان الناس او دا نور صحابه یسألون رسول الله صلی الله وسلم هغوی به تپوسونه کول د رسول الله نه عن الخیر د خیر دا د مانځه تپوسونه او دا د روجو تپوسونه او دا د جنت د حاصلیدلو تپوسونه دا به کول وکنت اسأله عن الشر او ما به د تپوس د شر نه کو چې حضرت الله په کم کار ناراضه کیږي دین ته په کمو خبرو نقصان رسی جنت د پاره رکاوټ کمی خبرې جوړیږي ما به ته د دې شر د خبرو تپوس کوم وکنت اسأله ما به دې تپوس کو عن الشر د شر نه نو ته به وایې لکه دا د شر تپوسونه دی ته ولې کول ویریدم چې دا د شر کارونه ونه کم چې دا وپېژنم مخافت ان یدرکنی د دې یرې د وجې چې چرته اونمومي ماله دا د شر کارونه په هغې کې یو دا دی فقلت ما ورته یا رسول الله ای د الله رسوله ان کن فی جاهلیت یقینا منګه د اسلام نه مخکې په جاهلیت کیو نم دا خپل حق پیژنده او نم پردی حق پیژنده او نم ظلم پیژنده او نه بل څه ټول ګډ وډ و شرن او په شر او په ټوله بدعملۍ کې وو فجاءنا الله بهذا الخیر الله راوړو موږ ته دا خیر دقه دین او د اسلام موږ ته راغی دا عدل او انصاف فهل بعد هذا الخیر ایاوی به پس د دې خیر نه من شر شر د دې خیر نه به پس بیا شر راځي قال نعم ویو رستو هم شر راځي دا د حضرت عثمان صاحب د قتل نه پس چې په مسلمانانو د عربو باندې دا شر راغی دا جنگونه قلت نو ما ورته ووې وهل بعد ذلک الشر او ایاوي به پس د دې شر نه چې دا شر راشي او دا فتنې راشي د دې نه پس به من خیر خیر او دینداری قال نعم وی او وی به خو دونه صفا خیر بنی لکه څونه چې د صحابه و زمانه کې و فیه دخنون او په هغې کې به لوګي وي موږ وایي خړوالی هلکه چې اور کې لوګي نی صفای او چې په اور کې لوګي وي نو صفا ني د دې وجه نه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله راغی که نه ډېر عدل او انصاف هغه قیم کو خو بیا هم داسې لږ اخوا دېخوا پکې و د عمر ابن عبدالعزیز خاندان نو دا تربوران دوی دا نه برداشت کوله چې یاره عمر ابن عبدالعزیز د دا نه عدل او انصاف وکړي نو وفیه دخنون په هغې کې به سي لوګې استاد به معنا کوله خړوالی صفا عدل بني صفا خیر بني قلت ما وتوي وما دخنه او سبی خړوالی د هغې چې دا دینداری بیا راشي خړوالی او لوګې به سي قال قوم نو اسلام ورته ووی د یو قوم به دا بدعتیان به راشي بدعتیان مخلص بنی یهدون هغوی به رواني بغیر هدی بغیر هدی بغیر د لارې زمانه داسې خلک به وي چې هغه به رواني بدعتونه به کوي هغه د دین چې زما کومه لاره وه په هغه لاره به نه ځي تعرف منهم ته به پیژنې ښه د دوی نه وتنکرو او ته به ناشنا ګڼې د دوی نه بعضې کارونه به ښی او بعضې کارونه به بدي قلت یا رسول الله ما ورته ووې ای د الله رسوله فهل بعد ذلک الخیر وی ایاوی به پس د دینا د دې خیر نه من شر شر نو قال نعم وی او بیا بم شر رش خو هغه به بیا داسې شری چې تر قیامته پورې وي څوک به د دین دعوت چاته نشي ورکولی د دین دعوت والا به کم خلکي او د دې فسق او د فجور او د دې نارواو داسې حکومتونه به راشي چې بیا به سرپرستۍ هغوی کوي په دروازو د جهنم د دې نه پس به داسې خلک راشي چې د جهنم په دروازو به ولاړي او خلکو له به چې دی د جهنم دعوتونه خلکو له ورکوي چې راځی جهنم ته او راځی جهنم ته جهنم په دروازو به ولاړي مراد د دین فسق او فجور او ناروا او دمتوب دی ښه دغه فسق او فجور او دا ناروا او ډمتوب دا څه د جهنم د جهنم او دا خلک څوک ډمتوب ته دعوت ورکوي ډانسونو ته دعوت ورکوي فسق او فجور ته دغه ورکوي دا ټول جهنم دی دا تاسو چې تاسو خو نه دا خلک چې ودونه کوي او د اجراګان راولي ډمې راولي حقیقت کې دی ته جهنم وایي ځکه دا سبب د دغه د جهنم او دعوتونه به ورکوي د بد عملو ته من اجابهم من اجابهم چا چې دعوت قبول که د دې خلکو الیها دې جهنم ته نو قذفوه دوی به وروغورځوي دا سړی فیها په دې جهنم کې قلت یا رسول الله ما ورته ووې ای د الله رسوله صف هم ته بیان وکړه موږ ته د دوی دا به کم قسمه ډلۍ نو فقال هغه ووې چې هم من جلدتنا دا به داسې بل شان خلک نه هغه به هم زمونږ د قسم نه جلد سرمنې ته وایي هم من جلدتن هغه به د سرمنې زمونږ نه وي مطلب دا دی زمونږ په شان سرمن به زمونږ په شان انسانان به زمونږ په شان جامې به چولی څلور کنجه لمنې به وي لاس کې به تسبیح وي هر څه به خو ټول د بدعاتو خبرې به کوي د سنت طریقو خلاف به ویتکلمون بالسنتنا او هغوی به خبرې کوي زمونږ په ژبو همدا قال الله لکه څنګه چې مو وایو دوی به وایي قال الله مونږ چې څنګه وایو قال رسول الله دوی به قال رسول الله وایي قلت ما ورته ووې رسول پاک ته چې فما تأمرني ته څه امر کې ما ته ان ادرکني که چېرې وموند ما له ذلکه دغې زمانې نو زه به څه کوم نو قال هغه راته ووی چې د صحابه او چې کم جماعت دی او د صحابه او کردار څوک کوي حقه خلکو سره ته لازم شه تلزمو جماعت المسلمین ته لازم شه د هغه لویې ډلې د مسلمانانو سره و امامهم او د هغوی د حاکم سره چې د مسلمانانو کم حاکم دی حق سره شه دا چې کم نوي بدعتیان راغلي دي د دوی نه لرې اوسه قلت ما ورته ووی فان لم یکن لهم جماعه که د مؤمنانو جمع نه وه جماعت او ډله نه وه ولا امام او نه حاکم حکومت دی بدعتیانو سره نو قال راته وی چې فاتزل تلک الفرقه ته ځان په ډله که د دغه فرقو کلها ټولونه هم دغه فرقه ده دام بدعتیان دا بله فرقه ده دام بدعتیان ځان ترې لرې که اګر که په دې ځان لکېدو سره تا ته بې اندازې تکلیف رسي خلک وایي عرب چې یو کار کې سړي ته بې اندازې تکلیف یو یا لکه څنګه چلو وایي څه چلو په اونه مې چکونه لګول نو ګورې په اونه چکونه لګول ډېر ګران کاري چې لګیا یو راشوکی ګران کار دی عرب چې یو کار وکړي او په هغه کار کې ورته سختی میلاو شي نو خلک څه وایي وایي کار نو په ونه باندې دغه چکونه لګولو ولو ان تعزه اگر که ته چکونه ولګې بې اصل شجرتن په هغه تنه په هغه ویښه د ونې حتی تر دې پورې د دې خلکو نه په ډډه شه یدرکک الموت چې عمومي تعالی مرګ بس مړ شي وانت علی ذلک او ته په دغه طریقې